هغه اشکالات څه سي په دې شان کي چي کوم تحقیق وکړي په دې سره به ښه سي اوس یې عبارت ته چکر ولګو بلکل به واضح کیږي ان شاء الله الدلیل العقلی علی جزاء الاعمال فی الدنیا دلیل عقلی وایي چي پر جزاء د اعمالو باندي په دې دنیا کي للملکیة بروز و انفطاق قوت ملکیه پر کله ظهور وي کله جدا والی وي اعلم ان للملکیة بروزا بعد کمونها فی البهیمیة په دې خبرې باندې ځان پوه کړه چې قوت ملکیې لپاره کله ظهور وي وروسته د پټوالي د دې نه وروسته د دباووالي د دې نه په قوت بهیمیه کې و انفکاکا بعد اشتباکها بها او قوت ملکیې لپاره انفکاک وي جدائی وي وروسته د ګډوالي د دې نه قوت بهیمیې سره کله جدا شي نو دا جدا کیږي به پچا سره قوت بهیم قوت ملکیه به کله غالب ګرځي فتارة بالموت الطبیعی بیان می درته وکړ کله په موت طبیعی سره فانه حینئذ ځکه چه په وخت موت طبیعی سره چه کله خپل موت طبعی مرګ راشی لا یاتی مددها من الغذاء نه رادرومی مدد دی قوت بهیمیه دی هغه غذا نه غضب شو نو چې کله دغسې حالت شي قوت بهیمیه ختم شي کمزوری شي فیترشح لون عالم القدس علیها بیا رسا سی اغا رنگ دی عالم قدس پا دی باندی و تارتا بالموت الاختیاری او کلا کلا دی کی ضعف رئیسی پا دی قوت بہیمیے کی او پا قوت ملکیے کی قوت رئیسی دی چا دی وجنا موت اختیاری دی وجنا چا اغا موتو قبل ان تموتو صوفیاو قول دا حدیث نا دا اصل کی دی صوفیاو قول دا زن خلق دا حدیث گرزئی قدس هر وخت نفلونه کوي او دا توجه کوي عالم قدس طرف ته نو د ده قوت بهیمیه هغه زور مات شي نو چی هغه مات شی فیبرق علیه بعض بوارق الملکیه بیا چمک وکی پد باندې بعضی هغه بجلی دی قوت ملکیه هغه داسې سم روشنی پر وکی نمبر ایک دوم نمبر خبره دا به یاد ساتی وان لکل شیء لپاره دی هر شی که قوت ملکیه ده که بهیمیه ده انشراحا و انبساطا انشراح او انبساط پروت وی بما یلایمه من الاعمال والهیئات په هغه سره چې کوم اعمال او هیئات دې سره موافق دي نیک اعمال نیک اعمال او نیک هیئات قوت ملکیه سره موافق دی پدې سره دی کی انبساط او انشراح رادرمی بد اعمال او بد هیئات دا قوت بهیمیه سره مناسب دی مناسب دی ځکه بیا په هغه کې دې سره خوشحالی رادرمی و انقباضا و تقلصا بما يخالفه منها او انقباض او تقلص دا یو مترادف الفاظ شاسن ذکر کئی تأخر را درمی انقباض را درمی پا مخالف اعمال سرا قوت ملکیہ پا بد اعمال سرا پدی کی انقباض را درمی او قوت بهیمیه په نیکو اعمالو سره په دې کي څه رادرومي انقباض رادرومي دا به یاد ساتو بل خبره وان لكل الم ولذت شبها يتشبه به او هر مصیبت دی پارا او هر خوشی دی پارا یو شبه وی یو مظهر وی چی پیغه سره دای چکیږي متشبه کیږي یعنی دی پارا سپیکر محسوس خدای پاک چی نو دا ددی یو پیکر محسوس تا دارنګ وشبه التعزی من حرارت الصفراء کله چی حرارت دی صفراء زیاد شی نو دی مشا تعزی بیا هغه هغه څه وی دی دی تکلیف هغه پیکر محسوس څه وی چی صفراء په سړی کی زیاته شی کرب وی غم وی او زجر وی سات زړه تنګیږي سړی و ان یرا فی منامه النیران والشعل او په خوب کی بیا اورونه ویني یا شغلی ویني غټی غټی فاذا برزت الملکیه کله چی قوت ملکیه غالب شی ظهر فی الیقظة او المنام اشباح الانس والسرور نو ظاهر شی په ویښه باندی یا په خوب کی هغه اشباح دی انس او دی سرور ظاهریږی بیا ان کان اکتسب النظافة والخشوع که چرته دی اکتساب دی نظافت او دی خشوع کړی و سائر ما يناسب الملکیه هغه ټول کیسې چی دی ملکیه سره مناسب دی نو دته بیا خوشحالی او انس غوندی محسوس کیږی ینهر صحیح نه ده ینهس ته ده او ظاهریږي غضب په صورت دی هغه درنده کی ینهس چی هغه درنده یا په مخ ته غاښونو باندې خوراک کوي غضب په وخت باندې د غضب سبا په خوب کی یا په هغه کی غضب متصور کیږي نو د چا په صورت کی چی یو درنده ده او مقصد په دې مخ ته غاښونو باندې چکی شی خوری والبخل او بخل دی چا په صورت کی متمثل شی فی صورت حیت تلدغ دا په صورت دی اغل مار کی چی سړی ته چکی چکونه ورکی زکه تاسو وایو چې دا مال و دولت په سړی ته ماران جوړ شي او ټکونه به ورکی نو بخل دی ایک صورت کې هغه سی غضب په هغه بل صورت کې متمثل شي یعنی دی هر تکلیف دی خوشی با خوشی دی پاره خدای پاک یو پیکری محسوس چدا آ پیدا کړی دا والضابط فی المجازات الخارجیه اوس ما درته ویل چې یو مجازات خارجیه وي یو مجازات روحانیه وي نو مجازات روحانیه او اسباب د نظام د عالم سره څه تعلق نشته هر چا ته ملاویږي البته مجازات خارجیه چې کوم وي یعنی جسمانی مجازات دی اسباب د عالم نظام د عالم سره چه تعلق شته والضابط یعنی قانون کلی او اصل په مجازات خارجیه کی دا ده انها تکون فی تضاعیف اسباب چی دا په ضمن دی اسبابو کی دننه دننه وی فمن احاط بتلك الاسباب نو چاچی احاطه وکړه په دې اسباب باندې وتمثل عنده النظام او دو تصور وکدی هغه نظام المنبعث منها چې هغه دې اسباب نر پیدا کیږي علم قطعا نو د سړی ته قطعا پته ولګي ان الحق تعالی وتقدس چا اللہ تعالی لا یدو عاصیا یو عاصی ہم داسے نہ پوری دی الا یجازیہ فی الدنیا مگر پا دنیا کی خدا ورتا چکے مجازات ورکی ہر عاصی تا خدا پا دنیا کی مجازات ورکی سناس خو مع رعایت ذالک النظام خو سر دی لحاظ دی دی نظام چی دا نظام و سر و سر ملحوظ ساتی چی پا دی نظام کی فرق نشی و سر رائے نو په دغ صورت کی بیا بدله ورک نعمتونه ورکول کیږي په سبب د اعمال صالحه او سره او عذب بسبب الاعمال الفاجره او عذاب ورکول کیږي په سبب د اعمال فاجره او سره ويكون اذا اجمعت الاسباب على ايلامه دارنګ کله وخت داسی وی چې اسباب جمع شي په تکلیف ورکول دی وسړي اسباب په دې جمع شي چې د سړی ته تکلیف ور ورسی وکانه صالحا خو بل طرف ته دی نیک وی وکان قبضها لمعارضت صلاحه او بیا قبض دی دی اسباب لوجه دی اغا معارضی دی صلاحیت تی دنا غیر قبیح وی یعنی که بیا خدای پاک دا اسباب قبض کی نو پدی کی سو قباحت نوی نو بیا پدغ صورت کی خدای پاک اسباب قبض کی او دتا اغا تکلیف دی دو اغا نیکو اعمالو دی وجنا ونرسی نو صرفت اعماله الی رفع البلاء نو بیا وګرځیږی اعمال دی د رفع دی بلا ته او تخفیف تی دا هغه مصیبتونه یا په کم شی یا بالکل هغه نیک اعمال هغه مصیبتونه چه کی ورنه لری کی دارنگی او علی انعامه یو سړی په انعامات باندې اسباب جمع شو چه دد سړی ته دی خیګړی ور ورسیږی خو بل طرف ته دی فاسق ته چه ده فاسق ته نو ده ده فسق هغه سره چه وو تقابل شروع کی نو که خدای پاک په دی سره څه نظام کی فرق نه را درومی چه هغه مقصد دا دی چه هغه نعمتونه چه کی په شا کی او نعمتونه ده ته حاصل نشی نو په دغه وخت باندی بیا ده ده هغه بد اعمال ده ده نعمتونو کی څه جوړ شی رکاوټ جوړ شی هغه نعمتونه بیا خدای ده ته ور نه کی وکان فاسقا صرفت الى ازالت نعمته وکان کل معارض لاسبابها دی دو فسق دا داس شی لکه یو معارض دی اسباب دی نظام دی چا سرا عالم سرا او اجمعت علی مناسبت اعماله یا مقصد اسباب جمع سی مناسب اکا مثال یو سڑای نیک کارونه کئی او اسباب هم دی اغی موافق جمع شو نو خدای پا خور تا پنیکی کی چور کی ترکی ورکی او یو سڑای بد کارونه کئی اسباب هم اغی سر چسلو قدرتی موافقت اخاړه نو ښه آرامیتوبونه چکی اختیار کی خدای پاک مو دی آرامیتوبو نه ساتی او اجمعت علی مناسبت اعماله امید فی ذلک امدادا بینا لیکن ما درته ویل چې کله دین هغه د نظام صلاحیت د دې نظام مفاد هغه په د په اعمالو مفاد باندې چې وي مضبوط شي نو اگر کدا نیک کارونه کوي خو خدای پاک بیا تنګي پراولي او شاسب دې مثال داسې ورکي چې لکه یو بیمار وي يو بيمار وي او ده ته ترخه دوي ورکړی نو دی په دې خوشحال وي ده ته ذهن کي دا وراچولي چي دې سره به ته روغ شې نو دی په دې ترخې دوي باندې چي خوشحال وي ځکه نيک خلک چيرته په مصيبتونو باندې تنګيږي نه چي مصيبتونه ورته رسي هغه لا مقصد دا دی چي د خدای پاک هغه اعمالو ته چه کئی لا زور ورکئی ولی ځکه چه دوته دا پته وی چه دا مصیبتونه مونږ د پاره هغه ترخې دوی غوندی دی دی کی مونږ ته فواید پراته دی ټولې جزاګانې او ټولې بدلې به خدای آخرت ته چه کی ورته یو ځای کی پدی ځکه هغه یو کس و نو دی په دریاب غاړې باندې پروت و هغه سعدی صاحب ګلستان کې واقعا ذکر کړی لوی ولی الله نو دنه چونجی کو ټکیدل او ار یو به بیا راخیستو او مقصد دا چې الحمدلله دا به ادا کول ډیر زیات په تکلیفونو او بدنی خطله نو چا ورته ویل چې ته په دې صورت کې بیا الحمدلله ګانې ولې وایې نو ده ورته ویل شکر آن کې به مصیبتې ګرفتارم نه به معصیتې دا الحمدلله په دې وایي چې شکر ده چې په یو مصیبت ګرفتار په ګناه خو نه ګرفتار کنه چې ګناهو کې اوس مبتلا وای زناګانې غلاګانې دقیقی هغه می کوله کنه ایږي خو نه یو مبتلا کنه مصیبت کې خیر ده چې مبتلا یا نو بیا مقصد دا چې دې کې خدای پاک ته چوا چې سرور واچي نو دا خبره بیانوي او یو سړی بد اعمال کوي بیا ورته نیک او خدای پاک ورته ښه زندگی ورکړي نو دا دته خدای پاک څه کوي ډیل ورکوي څه کوي ډیل ورکوي دې ته استدراج وایي تاسو مونږ ته ګوره خدای پاک عظیم نعمتونه راکړي دي الحمدلله علی کل حال خدای پاک د مونږ نعمتونه دا مقصد دا خدای پاک تی استدراج ونه ګرځي کله د نعمتونه دا چوي استدراج او امتحان او اختبار وي لکه د فساق او د کفار نعمتونه دا استدراج وی خدای پاک نور ډیل ورکی چه خه سورپ شی بیا به سره خبری کو لکه غویی مقصد دا دی چه حلالولو دی پاره چه کئ سربه نو دارنګه دا سزا دی پاره خدای چه کئ خه مستی وربما کان حکم النظام اوجب او کله کله حکم دی نظام عالم اغا اوسق او آکد او اثبت وی دی حکم دی اعمالنا فیست دی سره گوره ډیر اشکالات سړی دفع سی سوچو تکو فیستدرج بالفاجر نو گوره استدراج ورکړای سی فاجر تا نعمتونه خو استدراجی ویضیق علی الصالح فی الظاهر او نیک صالح پی غبان تنگی وی ویصرف التضیق الی کسر دی کی ډیر واقعات دی په بابت کی خدا ټیم مونږ ته اجازت نه راکی کنه بیا می درته بیان کړی وو و صرف نفس کتاب سره متعلق خبر کو و یصرف التذیق الی کسر بهیمیته ا د ده د تنګی دی که نور دا چا ته رایسی هغه بهیمیت نور ورسره چه سی کم شی کم شی و یفهم ذلک او ده ته د دې خبرې فهم ورکړی شوی وی فیرضا بیا دی په دې خبرې راضی وی کالذی یشرب الدواء المر لکه یو سړی ده چه ترخه دوی سړی ورس کوی راغبا فیها دی په رغبت سره خوری وهذا معنی قوله صلی الله علیه وسلم ادا معنی دی دی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی دا دی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا مثل المؤمن، مثال د مسلمان سړی داسې ده کمثل الخامة من الزرع، لکه مثال د هغه تازه، تازه مقصد دا دی چې فصل، تفیئها الریاح، چې هغه هواګانې خوځوي را خوځوي، تسرعها مرة و تعدلها اخری، کله یې داسې په مځکه سلموي او کله بیا چه سي اور نیغ شي لکه تازه غنم. یا جوارو بوټی حتی یاتیه اجله تر دې چې د مسلمان ته اجل راشي ومثل المنافق او یعنی داسې مصیبتونه پرادرومي بیا ورنه لاړ شي بیا مصیبتونه پراشي په مقصد خو پوهېږو ومثل المنافق او مثال دی منافق سړی داسې ده کمثل الارض لکه د صنوبر بوټی المجزیه چې ښه مضبوط بیخي وي التي لا یصیبها شیء چې هغه ته هیڅ نه رسي هوا پر راځي پروا یې نه لیکن حتی یکون انجعافها مرتا واحدتا خو که سبا بیا هوا باسو بیا بلکل د بیخ نه چه کئی اوباسی نو داسی دی منافق سړی چه دا او مسلمان سړی مثال هغه دی تازه واخه غوندی دا مصیبتونه پر راځی دا لیړن کی دا لیړن کی خو بیا نیغ ودریږی یعنی استقامت خدای پاک چی ورکړی وقوله صلی دا لکه څنګه چی په جاړی موسم کی هغه بوټی ونیسی او داسی وسنای او دنه پاڼی چه سی توی شی دارنګی دا مصیبتونه دی مسلمان سړی ګناهونه کموی پورا حدیث داسی ده عن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم وهو یعک حضور صلی الله علیه وسلم ته تبه ورغلی وه سخت داسی ړکیدو فمسسته بيدي دی وای چې ما داسې لاس ورو فقلت یا رسول الله انك لتعاق وعقا شديدا تا ته خو سخت تبه غوندې درغلې ده سمړه کیږي حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفرمیل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل ها انی اوعک کما یوعک رجلان منکم ما ته داسی ته به راځي لکه تاسو کې دوه کسانو ته یا ډېرو کسانو ته چې کېږي وردرومي رجلان هسې هغه دپاره ده کېدای شي ونه تسنیې کې تکثیر مرادي یعنی مقصد دا دی چې ما ثوابونه به چې هغه وره ډبل وي په هغه وره چې زیات وي بیای او فرمیل قال فقلت ذالک لان لك اجرین دا بیا دی وجنا چې تا پر بیا اجرونه هم دوی فقال اجل او کنا بیا دا پس پورا کچ ما من مسلمین یصيبه اعظم من مرض فما سواه الا حتى الله به سیئاته كما تحط الشجره ورقها دارنګ ما درته ویل چې ډیر اقالیم داسی چارامی توپ باندې لاس پورې کړی لکه امریکا برطانیه خدای دې تباہ کی او خدای پاک بیا څه نه ورته وایی دا خدای پاک ورته ډیل ورکوي خو خدای پاک ته ورته داسی سزا ورکړي چې مونږ چې کو ووینو ورب اقلیم غلبت علیه طاعت الشیطان او ډیر اقالیم داسی ممالک چی پیغه باندې طاعت شیطان غالب شوی وی وصار اهله او ګرځیدلی وی اهل دی ایغه ممالک کمثل النفوس البهیمیه بالکل داسی ګرځیدلی لکه نفوس بهیمیه ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه بیا به مو ورته الټا کړه خبره بدی به مو په نیکی بدله کړه ښه نعمتونه به مو ورکړه حتی عفوا وقالو مس آباءنا الضراء والسراء بیا به دوه رامیانو دا ویل چې خیر ده دا د دنیا حالات دي کله به خوښي وي کله به غم وي فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون خدای پاک وایي چې بیا به مونږ اچانک د دوی پکړ وکړه دوی ته به پته نه ولګېده خدای دې داسې پکړ د دغو وکړي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا کچېرته دوی ایمانونه وی او د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداې حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاویږي ومن الله توفیق شروع چې بهر حال کله یو سړی نیک اعمال کوي خو په دې دنیا کې د تنیک بدلا نه ورکول کیږي بلکې تنګي په کله یو سړی بد اعمال کوي او په دې دنیا کې د ته سزا نه ورکول کیږي بلکې خوشحالیګانې او خدیزه کې فراخي او خمستیګانې کوي نو ما درته ویله چې هغه کې مقصد دا نه ده چی دلته په دی مادی کی د نیک اعمال سبب دی نیک جزا نه دی یا د بد اعمالو هغه خپل اثر ختم شوی ده نه د هغه نظام د نظام چلولو او د مفاد عامه او د دی نظام کلی اسباب چی کوم خدای پاک یو نظام چلی دلته مقصد دا ده چی ده ته نیکه بدله ورکول یا ده ته بده بدله ورکول دا د هغې سره موافق نه وي نو دې وجې نه خدای پاک دې هغه نظام خیال وساتي او د ده دا سزا یا جزا مؤخره کړي او بیا وروسته ورته چه کړي مقصد دا ده چی ورکړي نو دا تنګي او دا د خوشحالی دا په دې خبرې دلالت نه کوي چې ده ته اوس په دنیا کې یا مقصد دا دی چې د دې هغه اعمالو اثر څه شي ختم شي نه په دې خبرې باندې دلالت نه کوي او دې پر اوس شاه صاحب مثال ورکوي مثال کې دا ضروری نه چې پورا د مقصد تشبیه کې دا ضروری نه چې بالکل د دوه سره شي نه سره یو شي خو هسې شاه صاحب مثال د دې دا ورکوي چې دې بالکل داسې مثال ده لکه یو آقا وي یو سردار وي او د ده غلامان وي او هغه څه شیطنت باندې لګیا وي خو دی دا له څه کار باندې چې ده مصروف ده نو ده خیال ده په چې دو ته به سزا ورکوم خو چې کله ور فارغ شم نو چې کله ور فارغ شي نو سم کار ورله چې کی وګوري سم کار ورله وګوري نو دارنګ مقصد دا دی چې خدای پاک دی هغه نظام داس خو نشي سړی ویلی چې په هغه نظام باندې مصروف ته خدای پاک چې خدا سے شغل مصروفیت او فراغت د تاسو مونږ غوندې دا شینا په دکې مقصد دا دی چې نشي راتلی خو اسی یو تمثیل غوندې درکې شاه صاحب چی دی داسی مثال ده لکه مثال خدای پاک په دغه وخت کی اوس د هغه نظامی مفاد عامه د نظام کلی خیال ساتی نو چی کله هغه ختم شی نو بیا به ده ته جزا او سزا چه کی ورکی لکه څنګه چی دا مالک مصروف وی او فی الحال د هغه خپلو چی کوم کار یی هغه خیال ساتی او بیا مقصد دا ده چی هغه ته جزا لا سزا چه کی کور کی وینی یی چی هغه غلام ښه ناست ته صحیح کار کئی او بل چه کئی حرامی توب کئی صحیح کار نه کئی نو بیا ورته ایخ ته انعام ورکی او بل چه کی وباسی یا یی مقصد دا دی چی ووهی یا څه سزا ورته ورکی بلکل دی داسی چه دا مثال ده او دی وئی چی دی ته اشاره راغلی ده پدی قول دی باری تعالی کی سنفرغ لکم ایها الثقلان سنفرغ لکم ای یعنی زرد چه مونگ با فارغ شو تاسو دی پارا ای سقلان یعنی جن انس تاسو تبا سزا و جزا دی پارا مونگ فارغ شو نو فراغت دا مقصد نو لکه تاسو مونگ مصروف فراغتی یعنی مقصد دا چه دی اغا اسباب دی نظام کلی دی اغی اغا رعایت خبر ختم شی بیا با مقصد دا چه ذکر خوزو اس کل تاسو تا ڈیل در کاؤں یا هغه بل ښه اعمال کئ خو زه مقصد تنګی په راولم په دی کی خپل چه وی مصالح پراته وی او بلکل دی داسی مثال تاسو ورکولای شو لکه مثال په طور باندی یو استاد وی نو هغه دی کلاس کی دی هغه طالبانو هغه درجات لحاظ ساتی چه دا قابل دا او دا نالایق دا نو هغه کابل نه ښه مشکل مشکل سوالونه کوي او هغه په خولې وي او مقصد دا دی چې جوابونه ورکوي او ده ته زړه کې خوند ورکوي اګر که بظاهر دا ښکاري چې دا خو کابل طالب ده په استاد ډېر ګران ده نو دا ولې دونه تنګوي په سوالونو باندې حالانکه هغه خو په سوالونو قصدا تنګوي تنګوي ده ته خوند ورکوي چې هغه سوالونه په کوي او دی په تکلیف سره چه کړي حل کی دی دی پاره چه هغه وروسته کوم انعام ورکونکی د استاد چه ښه اتمام حجت په د نورو طالبانو قایم کی چه دا واقعی د دغو انعاماتو چه ده سو فیصد مستحق ده او چه کوم غبی وی غبی نو ایغه نه مقصد دا ده چه ښه آسان آسان تپوسونه کوي او بیا یې دی نسی ښودلی او بیا له ایغه نه ورنه آسان تپوسونه وکړي بیا یې دی نشي ښودلای نو هغه خلکو ته ذهن ته دا ورځي چې اوس ته وګوره دا دونه غبي ده نه سبق وایي او ټوله ورځ هسې ګرځي او خوبونه کوي او بیا یې استاد دوره لحاظ ساتي او دونه اسان اسان تپوسونه ونه کوي حالانکه یې خو استاد دا مقصد وي چې ده باندې ښه اتمام حجت قایم شي او دی چې هغه کله به یې هغه نه بعد سزا ورکوم چې د هغه ښه مستحق شي او ده پاره حجت قدر پاتې نشي چې ته دونه اسان سوالونه نشې ښودلای نو بیا مقصد دا بلکل یعنی داسی یو مثال غوندی سړی چی کولای شی ورکولای شی نو ګوره تاسو چی دا مو وویلا نو شاه صاحب خپله درته وایی چی دی سره دی تاسو ذهن نه دنیا بلا شی اشکالات چه سله آ دفع شو داسی یو اصل یې درته کیښود زه درته ورته اشاره کوم هغو ته و بالجمله حاصله خلاصه دی خبری داده فالامر هاهنا خبره دالته بالکل دک شان ده یشبه بحال سید مشابه ده هغه حالت کی سردار سره لا یتفرغ للجزاء چی هغه جزا ورکولو ته فارغ نی فاذا کان یوم القیامه کان تامه ده چی کله ورځ دی قیامت موجوده شی صار کانه تفرغ صار جمله جزائیه ده نو چه کله فاذا کان یوم القیامه صار کانه تفرغ چه کله ورځ قیامت شنو گویا کې لکه الله تعالی او تفارغ شي حالانکه دالت هغه معنا بکای نه و الیه الاشاره فی قوله تعالی سنفرغ لكم ایها الثقلان اوس مجازات فی الدنیا پر پنځه صورتونه دي تاسو داسې عنوان ورته لګولی شو للمجازات فی الدنیا صور خمسه مجازات فی الدنیا پنځه صورتونه دی په دنیا کی سړی ته بدله ورکول شی دی نیکو اعمالو یا دی بدو اعمالو نو دی پنځو صورتو کی اندر اندر یو صورت په ضمن کی هغه بدله ښه یا بد ده ته ورکړ شی آ دادی اولنی مجازات روحانی دا یعنی خو اعمال سره د روح خوشاله وی او بدو اعمالو سره دې ده روح چه وي غمجن وي او پرېشان وي دې ته مجازات روحاني وايي نمبر ایک دوم نمبر مجازات جسماني ده کله د ښو اعمالو د وجې نه په ده جسم ښه وي او بیماریګانو نه محفوظ وي او بدو اعمالو دی وجنا په جسم کې مختلفی بیماریګانې بیا خدای چکی پیلاو کی کله داسې مجازات جسمانی شکل کی وی لکه څونه به چی دا نیک بندګان وو دا چی معمولی چرته لغزش وکی نو خدای پاک ته دا خوند نه ورکی چی په او دای ورته مقدر کړی چې د دغه دنیا کې پاک کی نو فورا چیرته یو بیماری پراولی لاغه پراولی دی ایک گناہ په بدل کی نو دا هغه مجازات جسمانی وی او بل مجازات فی المتعلقات چی خپله ده ته خو مقصد دا ده چی جزا نشی ورکولا خو د ده متعلقات اولاد خپل خپلوان مال و دولت وغیره په هغی کی څه داسی د غم اسباب پیدا کی چی دی ورسره غمجن سی د ده بدعملیګانو دی وجی نه لکه مقصد دا دی چی کور کی دینداری نه وی جنګ جګړی او مقصد دا دی چی تفریقی وی او تربرونو عزیزانو کی کله دینداری راشی او تاسو وینو ډیر غټ غټ کورونه سونه تفریقی پکی تربونو عزیزانو کی سره خوری خدای پاک توفیق ورکی ملګری پسی راشی چوک چیلو ته وباسی چوک څلورو میاشتو ته او داسی سره خواږه شی هغه تربرونه چی مخکی به مشینان سره ګرځول کنتم علی شفا حفرة من النار کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها دی اغی مصداق غوندی چسی اغا وگرزیو محبت سره پیدا سی مینه پیدا شی دینداری دی وجنا نو کلا دا دی مجازات یعنی دی نیکو او دی بدو اعمالو اثر پا اغا متعلقاتو بانی چسی اغا بانی پریوزی نو دی تا بیا مجازات فی المتعلقات وائی شا جی او دارنگی کلا دا مجازات آفاقی وی مجازات آفاقی دی ته ورته وایی چی هغه د خلکو په زړه کی او د ملأ سافل په زړه کی هغه ملأ اعلی د دغ سړی محبت یا بغض څه کی وغورځوی نیکو خلکو په زړه کی نو دی ته بیا مجازات آفاقی وایی او کله دا مجازات مجازات فی الاعمال وی یعنی نیک عمل وکی نورو نیکو اعمالو لار سړی ته خدای پاک چکی آسان کی بد عمل سړی وکی نو دی نورو بدو اعمالو باندی ورچسی زړور شی او برنګښت شی نو دا پنځه طریقې دی مجازات دی مجازات روحانی مجازات جسمانی مجازات فی المتعلقات مجازات آفاقی او مجازات فی الاعمال دا په دی عبارت کی درته ذکر کئی هر یو سره سره زه درته اشاره ورته کوم ثم المجازات تارتا تكون في نفس العبد بیا د مجازات کله کله وی په نفس د عبد کې به افاظت البسط دا هغه مجازات روحانی بیان کړي په افاظه د بسط او تمانیت سره یعنی په دکی بسط خوشحالی وی اطمینان وی او القبض والفزع یا پکی ته انقباض وی او یره وی او خوف وی او اضطراب وی او قلق وی پریشانی وی کله دغسی وی دوم نمبر مجازات جسمانی در ته بیانی و تارتا فی بدنه او کله کله دا مجازات دی په بدن کی وی بمنزلت الامراض الطارئه په منزله دی هغه امراض چې کوم پیدا شوی دی هجوم دی غم دی وجنا یا دی خوف دی وجنا او دا هغه بل قسم مجازات درته بیانې مجازات مجازات فی المتعلقه او دغینا ومنه وقوع دا حدیث ہوا ومنه وقوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخشیا علیہ قبل نبوته حين کشف عورته او لدغین آغا وکو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بے ہوشا چک مخ کی دی نبوت نا چکل دا آغا عورت کلاو کو یعنی آغا لنگوٹی کلاو کرا صرف کمیس یې په ځان پرېښود، هغه په اوږې باندې یې واچوله، چا کاڼي بیا په اوچتۍ. دا دي بخاري شریف روایت ده، کتاب الحج کې باب فضل مکة، حدیث نمبر ده ایک ہزار پانچ سو بیاسی. عن جابر بن عبداللہ دا صحابی فرمائی رضی اللہ عنہ قال لما بنیت الکعبہ چه کلا کعبہ جوڑی دل ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عباس حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم او عباس رضی اللہ عنہ ینقلان الحجارہ کانی نقل کول کانی ورول فقال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل ازارک علی رقبتک دا اوگد خوگی دا لنگ ورطا پا اوگی بانی چکا کی دوا نو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دا هغه وکړه فخر الی الارض آ پریوته په ځمکه فطمحت عیناه الی السما سترګې پورته اسمان ته نیولې فقال ارنی ازاری ما ته خپل ازار چې کراکا هلته داسې فرشتو ورته چکو لټکاو کړی غوندې و ده ته ښکارېده فشده علیه بیا یې مقصد دا چې کړ وتاړه نو دا ته وګوره دا هغه مجازات په چا کې ده په جسم کې ده و تارتا فی ماله و اهله او کله د مجازات په مال او اهل کی وی دا هغه مجازات فی المتعلقات دی او دا وربما الهم الناس او کله کله الهام وکړی سی خلق تا والملائکه فرشتو تا او بهای متددی خبره ان یحسنوا الیه او یسیئوا چې دته تاسو د سره د احسان معامله کو یا بدی معامله کو دا دی هغه مجازات مجازات آفاقی بیان وکړو وربما قرب الى خیر او شر او کله ډیر واری تبیا داسی وشی چې دای قریب کړی سی په طرف ته خیر او شر به الهامات په الهامات سره خدای پاک دی خیر الهامات ته کوي کا شر کارونه کړی بیا د شرونو الهامات ته کوي او احالات یا تغیرات پکراولی دا مجازات فی الاعمال بیان وکړه دا پنځه قسمه مجازات په دنیا کې متحقق کیږی او شاه صاحب وایی او واقعی صحیح ویلی دی ومن فهم ما ذکرناه شاه صاحب وایی چی د ما کوم بحث وکړ دی باندی چی په حقیقت سوک پوی شی ووضع کل شیء فی موضعه او هر شی په خپل ځای کی کیدی هر یو مسئله په خپل ځای کی کیدی استراح من اشکالات کثیرت دتبا خدای پاک راحت ورکی دی ډیرو اشکالاتو نه بخلاص شی لکه مثال کمعارضة الاحادیث الدالة لکه معارضه دی هغو احادیثو چی دی احادیثو کی تعارض معلومیږی ځنی احادیث داسی دی چی دلالت کئی پدی خبری علی ان البر سبب زیادة الرزق ځنی احادیثو کی دادی چی نیکی دا سبب دی زیادت دی رزق تا والفجور سبب نقصانه او دا بد اعمال دا سبب